نو مسمى یو جماعت د مسمیات ته شامل جمعا نکره ده نو دې کې اصل کې دوه خبرې دي د عام کې دوه تعریفات دي د بعض مشایخ لکه د صاحب د توزیع والا یا نور شو د هغه په نسبت عام کې استعراق شرط ده استعراق چې ټول افراد ته شامل دي عام ویل کې عام مخصوص من الباس شاید بیا محصور مستغرق لجميع ما يصلح له اي تعریف ده کل لفظ نو لفظ به څه کوي تاسو ته پته ده عموم چې کوم ده دغه اختلاف ته چې عموم ده صفت د لفظ ده که صفت د معنا یو کول ده چې صفت د لفظ ده په معنا کې عموم نه راځي یو کول ده چې دا صفت د معنا ده او بعضی دا صفت اصلا د لفظ ده او طبعا د په معنا کې عموم راځي په هر حال دا چې کوم لفظ نوې نو د دې په نسبت نه دا د هغه چا مسلک دی چې څوک یې عموم په معنی کې نه جاری کیږي بلکې دا په څه کې جاری کیږي الفاظ د مسلم مسلمات مسلمون لفظ مفرد دی بیا جمع شي انو الفاظ کې عموم راځي او په معنی کې نه راځي لفظ نه ځکه وایي او بیا هغه چې تعریف کې مزید وی کل لفظ وزیا وزن واحدا په یوې وزې سره وزن شوی لکثیر غیر محصور دړي ورته لکثیر غیر محصور غیر محصور حصر پکې نه نو تاسو ته پته چې کوم اسماء الاعداد دي اربعه د عددونو نمونه دي د پنځ لپاره خمسه نوم دي د اربعه د سلور لپاره نوم دي نو دام د دې په نسبت باندې چې کوم دي په عام کې نه چې راځي د عام د تعریف نه وتل د خاص کې راځي خبرم ځان ته لویلې موږ نو دي غیر محصور شرط کې په دې کې حصر ولې هغه کې استعراق کل افراد ته نشته نو دغه بعض بعض اصول فقه ولا چې دی لکه صاحب توضیح شي یا نور شو هغه په دې دغه شرط لګی چې غیر محصور وي افراد او ټول افراد د داله پسوي مستغرق دي ابراهيم ځان تعالی او د ګڼو د پاره په یو ځل باندې سي وځ شوی نو غي تعریف کوي کل لفظ مجاوز عن واحدا لكثيرين غير محصورين مستغرقين ساده کیږي دې کې ګره وزن واحدن لکثیرین په یوې وزن سره خبره مې دراله نو د یوې معنی د پارا یا د معنی کلی کثیر معنی د پارا د غنې معنی د داسې الفاظ د پارا چې د هغه معنی غنې مفهوم کلی وي په یو وزن د پارا د هغه د پارا وزن شي او سوي حصر وي محصور خبره مې دراله کنه د هغه په نسبت باندې چا تعریف ته د خاص تعریف خبره هم ذهن تراله کنه افراد غیر محصور دي دي په حصر نشه غیر افراد ټول افراد مستغرق نه نه دي کنه پیج اجماع ته شامل دي او دا هغه په نسبت باندې مستغرقین پکار دي او جمع منکر ټول افراد مستغرقه نه ده د دې په نسبت باندې عام دي دي استغراق نشرت کوي او دا هغه په نسبت باندې جمع منکر عام نه ده ولې آی په جمعي او افراد څه کوي ټول افراد ته مستعرک نه ده عام نه ده خبرم ځای تراله او الته کې هغه څه شرط دی غیر محصور شرط دی او دا غیر افراد شي د محصور محصوریت او جمع منکر د پرونی چې کوم د صاحب د اسامه دی یا د دې په اتباع کې نور چې کوم تعریف کوي د دې په نسبت باندې عام د زکه جماعت د مسمیات ته شامل دی او د دغه تعریف چې مې درته وکړو دا غي په نسبت باندې عام هم نه ده ځکه استعراق پکې نشته خبرم ځای درا لغوي پکې مستعرق الجميع ما يسوله شرط دی او خاص هم نه دا ولې د خاص په تعریف کې او ځا وزن واحدا صحیح څنګه او ځا وزن واحدا الفاظ دی په یوه وزن سره ځکه جمع منکر چې دا دا په یوې وظیفه لپاره د یو پر د پرنده وظیفه بلکې د کوم افراد لپاره سره جمع منکر رجال چې دا دا د مفهوم کلی د پر نه د وځه شوی چې هغه په ډیرو افراد باندې صادق کیږي بلکې د دې ګڼو افراد د پاره په یو ځل باندې سره وځه شوی نو رجال مثلا دا جمع منکر د هغه په نسبت باندې خاص هم نه ده صحیح شو ولی وزن واحدا دا رجلان د عام ده دا واقع شوی د تحت النبي په سیاق د نبي کې واقع شوی ده کوم شي چې واقع شي په سیاق د نبي کې سي لکه ما هیڅ یو سړی نه دی لیدلی په کوم د عام وي عربی کې د عام الان کې دا چې د داس سیوتن دا لومبنه تقسیم شروع دی په اعتبار د سیګي او د لغت رجل نسیغتن عام دی صحیح شګنه ان لغتن عام صحیح شګنه انو پکې عموم معنی اعتبار سره نشته دی یو معنی را پرول شي او لفظي اعتبار سره پکې عموم نشته ځکه لفظا پته لګي چې مفرد د جمع نه دی حالانکه دا دی عام دا څه شي تحت تحت ند کې چې واقع شو نو کې عموم را دا دی جواب دا دی چې جواب آسان دی چې دلته د عام حقيقي کې بحث کوي چې حقیقتا عام وي نه په اعتبار د لغت او د صيغه یعنی حاصل د وضع دی په اعتبار د وضع سره هغه د غنو افراد د پر یو ځل باندې سي وضع شي د مفهوم کلیه پرنا بلکې د غنو افراد د پارا په یو ځای باندې په یو ځل سي وضع شي او رجل دا سینه دی دغه چې د عموم راغله د مجازن د سیاق او د سباق او د چلاو د کلام د وجه نه راغله خبره نه اندره لګا بدل د چې کوم باس شروع دی هغه په عام حقيقي شي شور دی عام حقيقي هغه چې ګڼ او پر د پر بوزل وځي او رجل داسې نه دی په دې کې زمونږ سره بحث نه دا عمومي مجازي دی د سیاق او د سبب بوجنه په دې کې عموم راغلی عمومي حقيقي په اعتبار دا وځه په دې کې نشته نو کله تعریف د عام نوځي نشل ځلې دی وځي اس پروا به نشته ګرټ سو اچھا بیرټ ورکړي